مکی صورت دی ترتیب د صورتونو کې ولا سم دی پس د صورت النحل نه او په نزول کې پنځوستم نمبر دی پس د صورت قصص نه مناسبت سورۃ النحل کې وایي اتا امر الله عذاب د الله براشي نو بنی اسرائیل کې وایي چې د عذاب دراتلو څه سوجي دي چې بنده ته ځان بچکی چې ځان دې سکی بچکی نو سلور وجوهات ذکر کړي دا عذاب دراتلو سلور اسباب دا عذاب دراتلو دوی موجه په سورۃ النحل کې وی چې اتا امر الله نو بنی اسرائیل کې قضا ربک الا تعبدوا الا اياه الاسباب الدافعه من العذاب په کوم وجو باندې چې سړی له عذاب نه بچ کیږي او په کوم عملونو ناغه عملونه ذکر کړي ډیر پریشان نو راځي چې چکر لري بوزم چې د خپل ملګرو حالات ویني او مقامات ویني سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام چې پریشانی ډیر شي د تسلی د پاره چکر لذي الله رب العزت چکر لبوتو معراج لا او پاری کې انبیاء سره ملاقات شو او حالات چې کوم دنو ولیدل د صورت مرکزی مسله بیان دا سلور اسبابو چې مرتکب د هغه مستحق د عذاب ګرځي څلور خبرې ذکر کړي چې دا هغه کوم کې مستحق د عذاب ګرځي اول چې همیشه ګناه کوي همیشه شرک کوي د توبې و سره اړوندنی د توبې او فکر نه کوي همیشه شرکی همیشه ګناي دا مستحق د عذاب دی دا د ابتدا ذکر کوي تر آیت نمبر 58 پوری اته پنځوستم پوری دویمه خبره دا الله رب العزت دا آیاتونو نه انکار د معجزو نه قدری چې دا الله د عزتمندو نه قدریو کی او بے عزتیو کی نو دا مستحق دا عذاب دی دا یو کم شپیتم نه ذکر کړي ترایت نمبر 75 پوری درېمه خبره د انبیاء کرامو د کولو نشړلو حق پرس مل بدر کول دل بدر کول دا غي نشنلټي ختمول دا چې کوم دینو سبب د عذاب دی دا شپږو یایم نه ذکر کړي تران بر سلام پوری یو سل یو نمبر آیات کې بل سبب ذکر کوي د عذاب حق پرستو پورې ټوکی کولو پټموز کول پښاړې کول خندنې کول دا سبب د عذاب دی دا یو سل یو نمبر آیات کې ذکر کړي دا څلور خبرې دا سبب د عذاب دی همیشه شرک او توبه ته نو باسي الټا فخر په کوي تعذيب غړي شپږ په د کال او شو حق د جمهوریت لکه دراتینګ کړی دا دا سبب د عذاب دی دویم دا الله د آیاتونو نه انکار کول د معجزو نه انکار کول قران معجزه ده دا غینا قدری کول دا سبب د عذاب دی سالورم اکبر دریم اکبر است خلق د توحید د آیان د قران د آیان د ملک او د وطن نشړل جیلونه د ډکول تاخانو ته کوزول بل ملک ته شړل دا چې کمونو سبب د عذاب دی سالورم غي پورې خندانه کول خندا ور پورې کولو چې دا به کوټ خلق ته او د دې چې کم دنو په سیاست څه پويږي او دی دادی او دی دادی دا سرور خبره ذکر کړي میانز میانز کې توحید رسالت او صداقت الكتاب ایمان بالآخرت دا څلور واړه مسلې غټي دا په منځ منځ کې ذکر کړي چې دا منل دا چې کمندنو د نجات سبب دی امتیازات د صورت واقع د اسراء دویم د بنی اسرائیل یو تاریخی پس منظر او دریم هغه اکارونه چې مرتکب مستحق د عذاب ګرځي او هغه کارونه چې دا غي کوم کې بچکیږي د عذاب نه نو د معذب کېدو دا غي اسبابم کوي او د بچ کېدو اسبابم کوي نبی علیہ الصلات والسلام نه یا لسم کال هجرتو او لسم د یا یو لسم کال د نبوت او د هجرت نه الله رب العزت یو سفر لبوتو چې اول د بیت الله شریف نه بیت المقدس تبوتو او بیا د بیت المقدس نبوتو الی ما شاء الله کوم ځای ته چې د الله خوښه وا نو هغه ځای ته بوتو په یو شپه کې را سفر وکړو ډیر حالات ولیدل او د پنځو منځونو تحفه ځان سره راوړه نو دا د نبی علیہ الصلات والسلام د نبوت یو معجزه وا عام کافرانو چې کمونه هغه نه منله نو توحید سبحان الذی الله له شریکانو نه پاک نه غړي چې کم ذات دومره قدرتونو والي نو ته بیا هم دا سره صدر جوړای نو بس کړه شرک نه توبه و باسا ګری مستحق د چا بشي دا عذاب بشي ناول په دلیل عقلی ذکر کړي بیا په نقلی ذکر کړي او بیا نمونه ذکر کړي چې چا همیشه ګناه کو فساد کو توبه نه استلا نو الله تبا کړی د بنی اسرائیل یو تاریخي پس منظر ال المسجد الاقصى اجمع تر دا غتا چې برکتونه می چولې چې اپیر دینا د دې لپاره چې خم دتا خپل نه خي یقینا الله ر اوریدون کې په ذات دا خدای ځان نو امسو او زب کې आवाज نیم فاتینا موسی کتاب ورکړه موسی علیہ السلام ته کتاب وجعلنا وذل بنی اسرائیل او کړه مې دل را هدایت بنی اسرائیل لا دا چې مو جوړوي زماره علاوه بل کار جوړونکې نو اولاد دا غچا چې سوار کړمیو سره د نونا په دې مسله نجات ملاو شوی او اولاد دا غچا یا ذریه تمن واولا دا دا غچا چې سوار کړمیو سره د نور نه شکر وکي شکر توحید باندې د شرک نه توبه او باسي په شرک باندې کلکېږي ما انه کان عبد الشکورا یقینا ودانو کل باندې چې کمنو قدردان وقضینا الی بنی اسرائیل کبه شرک او فساد باندې څه شوي کلک شوي د نافرمانه د الله باندې کلک شوي دا چې به تباشیر کبه اسرائیل څه شيو تباشیو وقضینا الی بنی اسرائیل او فیصله می اورولې وا بنی اسرائیل د کتاب کې چې خامخا فساد وکوي بزمګه کې بیا بیا مرته بیا بیا ولا تعالی نو لمن کبیره او تاسو به کمندونو سرکشي کوي غټه فیضا جاوا دولا عمانو سرکړه لاله هغه وعده سزا ولنه دی نو مقرر مې کو پتا بکلا سبحان دي هغه وعده ولنه دې دوانو نه باسنا علیکم راو ملي کو پتا سبحان عباد الله نا مسلط مې کول پتا سو هغه مجرمان زمونږه لامه بکراوړل دې منس کې نو عبادت نه کوي نه دا وتابدارو خو عبادت الله نام نه فرمانو اولی باسن شدید خاندان د جنگ سخت فجاسو خلال الدیار دې تلاشی واغسلا په مېز د کورونو کې کورونو ته د لمین ترالل دا به عزتینو لکه اوس چې کمنو دې کورونو ته رواني نه تاسو چې نه پښتنه نه سیو په کورونو وردانګي وکانه وادم مفولا دا چې کمنو د الله نافذ کړی شوی بیا نو واپس کړتا سره نمبر پدای باندې واندانا کوم بیا والد وبنین او ډیر میکړې په مالونو په بچو باندې او کړې می ډیر نه فرای والا ان سنت ما سنتم لن فسکم نو کني کی کوي نو نیکیم د خپل ځان دا او کبه دي کوي نو نقصان فائدہ د نقصان د تاسو د نقصان د دي هر کلا چرشی واد درستنه واجواد الاخره او واده ورستو سزا رستانه سزا لیسو جو حکم دا چې بدرنګ کی مخونه تاسو او یا زو وجوهکم دا چې بدرنګ کی زوی وجوهکم مخاورت خلق تاسو او دا چې دن نشي دن نشي دی جمعه تا کما دا خلو اول مره لکه چې دن نشي دی د باول در باندې او دې لپاره چې تبا کیا اوس د وجداغنا هغه شی لرا چې دی اوچت کړو تدبیر او مکمل دوایا سره یعنی چې دی اوچت کړو کم کار بنگلا موټر وغیرہ هغه ټول ولا تبا کی چا کم بنگلا موټر هغه اوچت کړو ما لو تدبیرا اتاربکم یرحمکم کې دې چې رب تاسو مې ربانی کی بتاسو کتا سو واپس شي ګنا تا یعنی بیا بیا کوي نو موږ به واپس سوزا تا او پدی بس نه دا وجانا جهنم الکافرین اسیرا او ګرځولې چې کمنو جهنم کافرانو را جاجم کوونکې یا سیرا دل خانا ان هاذ القران یهدی للتی یاقوم یقینا دا قران کریم چې دی نوراشا دا قران کریم را واخلا دا عذاب او تباہی نه بچي یقینا دا قران کریم خامخالار کیا غتا شغل بالکل درستا هر اړه د ژوند دا سنشته یو اړب د ژوند یو طرف د ژوند چې قران مجید هغه کې لار نیوي خودلی فار یو کې لار خودلی دا وایو بشر المؤمنین او خوشالي اور مؤمنانو او خوشالي اور مؤمنانو ته آکسانو ته چې عمل کینې چې کینې دلې اجر لوی او یقینا کسان چې مان راوړي په آخرت باندې نو تیار کړ مې دل را ذات دردون کې وایذ الانسان بالشر دعا او بالخير فقبل بد ملای چې دا انسان پر بد ملای کلک ته پر شرک کلک ته او لری کیږي ته نه نه دا عذاب له دعوت ور کول لګنا وایذ الانسان زورنا په دې ذکر کې بس کا فقبل عمل غذاب غواړي غواړي دا انسان عذاب لرا پشان د غوښتو د فائدې لرا پکار انسان او جولا او د انسان تلوار ګند دنیا خوخی او آخرت نه حاصلې دنیا چې کمندنو خوخی او آخرت نه حاصلې او به سوچ په شرک پر روان نه ډېر دې دلایل کې سوچو کی او په خپل بوتو لګي چې دا شرک باطل نه او پری ویری وجعلنا الليل والنهار ګرځولې مې د شپه او ورځ کم دنو اوار یو چیزو فصلنا تفصیلا جدا جدا بیان کړی دی لرا مکمل جدا سره فکل انسان یرا او به وینینو ارته ور خپل مخ ته به پراتی نایتا سړی ناستو وته وی څنګه وختو کې سپین ډیر دی هغه ته لکه تاسو په جولای کې ویني لږ ساعت پس په جولای کې خپل وې دی بیا په کل انسان الزمنا او طائر او فی انقی او هر انسان چې کوم نو ځوړند کړي می دلارا عمل د عمل د پسټ کې اراو با سمدل را ظاهر وکم دتا فرض قیامت لیکو چې ملاو شې دې سره منشورا غړول شوی ماتبو ویل شي لولا عمل نامه دې کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا پورا دې نفس دې پنن بزان باندې حساب کوونکې چا چې دا سمندونو یقینا پایله د خپل ځان دا او څوک چې پتا شو یقینا وبال د گمراهۍ په باندې دی او نشو چتولې او چتون کې او بار اون کې بار د بل پما کنا مهذبین آسان بس رسولا او نیو مونږه سزا ورکوم کی تر دې چراولې کوم پیغمبر نو چې شرک باندې کلک شي نو په حق علی القول نو معلومه شو چې شرک مستمره سبب لنزول دی فوسقوا بها دینا فرمانیو کې بده کې نو را حق علی القول ثابت شي بده باندې وینا ثابت شو بده باندې وینا تبا مې کړل را مکمل تبا باندې یا امرنا مترفیها امرنا مترفیها زجیر کم چې کم دنو پدې کې هغه مزد دی ابل ماشان ډیر شي او نا فرمانه ډیر شي فقال القول ثابت شي په دې باندې یا ثابت شو په دې باندې وینا می وینا د عذاب په دمرنا تدمیرا وکما لکنا یو پاره کلو کې قوم نوح چې شرک کاو کاو نه نیم سو کال ته پیغمبر څخه کړو بیان کړو څو سوا نه نیم سوا خو شرک پر خدا نه الله تبا نه کړل او څومره ډیر می تبا کړل پیړو نه فاضل علی السلام نو پوره دراب دی وګناونو د بندیانو په لوبانه خبردار اولیدونکو من کان یرید العاجلہ من کان یرید العاجله د دنیا د وجه چې کمونو توحید لنا راضي او په شرک باندې کلا کی من کان یرید العاجله هغه څوک چې راضي کیږي تلوار ګند دنیا په تلوار ور کوم دل رب دې کې هغه چې می خوښ شي خو هغه چاله چې را دې حکم دانه چې د خوښ یو سمره د خوښ سمره ورسکم ورکم نه چې سمره مقدار زما خوخي او د چا د پاره زما خوخین والا وسکم ثم جعلنا له جهنم یا وګردم دلنا دوزاخ یا اسلام مزموم مزمورا سوځي په دې باندې مزمومن بد ویل شوی ورټل شوی او څوک چې غواړي اراده کوي د آخرت او کوشش کوي د لاره مناسب کوشش داږي او د ایماندار نو دا خلک چې کوشش دې د قدرمن قدر کړی شوی دی نو هر یو زیاتون دی لرا او دی لرا او دا چې کوم ها اولای کله نمدو هر یو چې کوم نو زیاتو ما ها اولای دی لرا او دا ورکړه دراب دی یا دما وتا کوما وما کان اطاع ربک منظورا او نه چې کوم نو ورکړه دراب دی ما باندې کړی شوی وګوره کنا کې فضلنا بعض ملا بعض سره می غره کړی زنه دینه بزنه باندې او خامخا آخرت د لوی درجو والا او لوی فضیلت کې مگر دا سره د الله نه الا بل فتا خدا فتا خدا مزمو مغزولا نشکی باندې چې کمندونو مزموما بدوایل شي او شرمېدلې او به شرمول شي مغزولا کلا دی بلوی لا تجل مع الله الا ناصر مگر دا سره د الله نه ان شرک څخه پریک دا شرک مستمر پریدا یعنی عذاب بدل راشي فتقضا مظلوم مقبولا وقضا ربک الله تعبدو په دې دور کوګانو کې امور مصلحه ذکر کړي چې چا چې کمنو شرک پرې خو دا نه کمال لبدان کې راولي او شرک دیم پری دی او دا الله رب العزت تابعداري دي شروع کی وقضا ربک الله تعبد الا اياه فیصله کړی دا رب دې پنځه ویش احکامات ذکر کړي وقضا ربک الله تعبد فیصله کړه رب دې دا چې عبادت مکو مکوې بل الله نه چا او مور او بلار سره خپل کوي اما ابلغن عند کل کبرا اور سیستا په ژوندانه باندې بوډا توپ تا یو د دین یاد واړه فلا تقل لهما فن موعدی تا د افغان خبره دا څه خبره مکو چې دا غي وړو کې زړه کې شي خپشي کله زړه نه آزار وو نو تباہ او برباد بشي وقر رب رحمما کما رب بیانی صغیرہ او آئے وربا میں مہربانیو کبھل دوارو باندے لکه څنګه چې زما تربيت کړو ما شومالي کې رستا سو پويږي باغبانې چې بډونو تاسو کې یو سړی طبيعي سختي او کله کله د سخت خبرو شي نور په مور او پلان دي مې نه خو کله کله د سخت خبرو شي وی ربکم عالم بما فی نفوسکم رب تاسو پویږي باغ باندې چې بړونو تاسو کې دي کتا سوی نه کان نو فاین نو کان للوابین غفورا یقینا الله دې د پاردرا ګرځیدونکو غفورا بخون کې الله تراو ګرځا نو الله ولې معاف کی فاین نو کان للوابین غفورا یقینا الله دې د پاردرا ګرځیدونکو بخون کې چې نور راوچت شي ساخ ټیم شو ته پښتانه وي نو نور خلک بلا سکی کارونه کې مشغولتیا کی چې دی او دو سرور رکعات دغه ټیم کې کې معلومی کی چې اواب دی کنه او دی الله تعالی ګرځي او چې ما خامي خلق سره ډوړای او یو څه د بل څه فکری او دغه ټیم دی او دو سرور شپږ رکعات وکي شپږ رکعاتو کې نو دې الله تعالی وګرځي دا کنه نو دې وجنا په حدیثو کې د صاف نفل تا صلات الاوابین ویل شوی دي او د ماقام نفل ته هم چې کمنو صلات الاوابین ویل شوی دي معارف السنن کې بنوری رحمه الله په دې روایت نقل کړی دی یقینا بیزای لګون کی داری یاران شیطان دار شیطان یاران دی زګر مال بیزای خرج کړي او شیطان خپل طاقت بیزای سکی خرج کړي نو داری یاران دی شیطان او د شیطان در خپل نا قدر نو تو نا قدری کړي چې الله مال درکړي او بیزای سکی لګه فلم راړی او یا ډاونلوډ کا او دور روپے باندې ډاونلوډ کا د دې رکو وتا الله سره حساب نه کوي او یا کانګړای کوړه راړه چې ټول دنیا به حیا توب او بربند چې لکه و ذکر غړيږي په بره چې کمنو کانګړای په کور باندې شي او یا ټي وی راړه د خانه کوړه راړه نو دا په ظلم نه دي وکان شیطان لربی کفورا وای ما توردان انو دغارا مت من ربک او کته مخړای د دینا د پار د ټولو مې ربانه درب دی چې مو مې د کار وایي دا وینا آسانا او مک ما ګرځا ولاد دی تړل شوی سړتا چې وا تعلیم نه لګای او مې پراخه کاو مکمل پراخه کول باندې شیوا ملامت تړل تو مان یقینا رب دې ډېرې روزي هغه چاله چې را دیو کی او کمې یقینا په باندې خپل باندې خبردار ولدونکو موجی خپل اولاد د یاري د لوګینا دایم چې کمونو وجل دي چې د پیرانګي تو په تخای او دین پریک دي ورته د وجنا چې رستو بیا غریب یما او په معاشره کې وځي کمونو را د خلک سپک ګوري چې په ځامنو باندې چې کمونو تعلیم نه کړي نو تا غری غریب خوار دي او رستو به غریب یما مدرسه کې نه داخله وای سب بخوري مړ وای ډېر سب بخوري راشه ته وای چې په ډوډۍ مور شي ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق او موج نه چې کمنو پر اولاد لرا دی یری دلوګینا نار نار زکو مونږ ډوډۍ ورکو دی لرا وایاکم او تاسو له موي نقد لوم کان خطر کبیره یقینا وجل دې د ګناه غټه او مې ذکی کی زنا تا یقینا دا د پلیتی او بدلار او وجنی هغه نه پلرا چرام کړی الله دا غوجل مگر په قانون د شری باندې او څوک چې وجل شو زیات کړی شوی نو په ځکه جان علی ولی بیا کیران ګرځول مې د پاردو وارث د غلبا زیات دې کی بوجلو کې دې مدد کړی شوی او منی ذکیږي مال یتیم تا مگر په هغه طریقه باندې چلوي کیستا تر دې چې ورسیږي ځوانه تا واو کو بلاد ان السمع والبصر والفؤاد یقینا وګنا سترګي او زړه هر یو چې دې بارک او تاسو کول کیږي او مگر دا بسمکه باندې مست مست پاکل خانه سره یقینا تنه شکول زمکا ولا تبلغ الجبال طولا او نشرت دې غرونو ته په غدوالي کې نو کل ذالک کان سیو ان دربک هر یو دې کارونه چې مخکې تیر شو نو دی بات دی بنی ضرب تابان حرام کان تیو ان ضرب کا مکروه دی بات دی بنی ضرب دی حرام مکروه دی لید خلق منه دور خبره نه مکروه شرط ته مکروه ویل دی ان ضرب کا مکروه ذالک مما او الیک ربک دا چې کوم دنو دا غنا چې وای کړه تا درسته حکمت نه من الحکمت دې پوینا ولا تجل ما الله شروع په دې کړي وا او اخر کې هم دا وی شرک مستمر راسته بل رسول ولا تجل ما الله الا اخر مگر دا سره دا الله نه خدای بل الا اخر کبوتی او کتوتی او که پارلیمنت او که سنټ او اسمبلی فاصل کا تلفی جانا ملوم مدورا نو بغیر دور شیو دوزخ کې ملامتا مدورا بدویل شوی اب آسبا کوم زورن شروع کړو سیم نه بس کوي څومره خپل بیان څه شو او شو او سیم نه بس کوي اب آسبا کوم ربکم بالبنینا آی خو کړی تاسو رب تاسو په ځامنو یعنی خو کړل رب تاسو تاسو له ځامن تاسو له ځامن څخه واتخذ من الملائکه ناسا او جوړ کړی په فرشتو نه ځان لچنه کای انکم تلتقولون قولا ذما او یقینا تاسو وایو وینا ډیر غټه نو ولقد صرفنا راشی قران کریم لرا شکونه بدل ختم کی یقینا بیان کړی وی په قران کریم کې د دې لپاره بیان وکړل په قران کې د دې لپاره چې نصیحت واخلي نو زیات دي لرا مگر نه پراته یعنی وجه دار چې د قران نسوي متنفر دي کدی راغله د دې زړونو شکونه ختم شي او زنګونه وته ختم شي نشتا آغاز وزمکی آغاز سوک جبری کلی هر گیا که زمیر ہو یاد وعد اولا شریک لہو کو یاد دا ار زین چی کمدر دا توحید دلائل کارنی آم نشتا دی سیوزیز نامگر حل پاکی بیانی سر دستائن دا اللہ نا خطا سنو کوئی گی دا غیب پاکی بیان علو باندی انہو کانا حلیمن غفورا یقینا آغا اللہ ردیر ناکامی غفورا او بخون کې وای دا قران تر قران نو بیا زورنا او چې کله نه مني نه مني نو بس مهر شي نو چې مستمر لګیا دی او شرک کوي کوي کوي کوي کوي نو یو نو کال نو شو دوه نو شو درې نو شو پښ په تکاله شو اخر چې دې د دې دې په دې تاریخ کې سبق تسنک دي وخت نه دي ما چې ته مې زه وخت دا نو چې درس کې کومه غلطي نه بیا ما ته وایي زه پاګلم چې تا درس ته وختم حجاب مستورا پرده چې کمدنو مضبوطه د دې نه چې زده وداینا وجعلنا على قلوب مكنا او ګرځول مې دا پټونو دی باندې ګرځول مې دي پړونو دی باندې پړ دي د پویدونو دی قران نه په بیا ځان مقرا وګونو دی کې دروندواله نو کله چې یاد کړم د قران کې یقین راځي چې ته هر څه یو الله کوي او اسی وای چې رمون قران ته وګی کړي نو الله وی دې چې کوم مقصد نه سره مقصد ما ته سره معلوم دی وای زمنا جواب چې کله وی دی میټینګ کې میټینګ اوس جواب کنه وای زمنا جواب او پاو کې چې دی وکړه بزرګا جرګا ماری چې قول ظالمونا پاو کې چې وای ظالمان نه روان تاسو مگر په یو سړي غرض دی پته رجل مسحورا د سوهرنا یو سړی چې داغه مقصد کېټوي یاره دا سړی غرضي د یو غرض دی او د یو میشن دی د چې کمونو په یو میشن راغلی دی د یو کام ایجنټ دی او د ملک فساد پرولو غواړي ان تتبعون الا رجل منصورا نه روان تاسو مگر په یو سړي غرض دی پسې یا ان تتبعون الا رجل منصورا نو نه روان تاسو مگر په داسې یو سړي پسې چې جادو وکړی شوی دی یعنی دا څه ته خپل په خپل واک کې نه ده دا په زبانه جادو کړی شوی دی او رسو په زور دی نه غوي وګوره کړه سرنګي بیانې دي تاسو تعالی اعتراضونه فضلوا فلا يستطيعون سبيلا نو قطارین وصل للاره وقالوا اذا كنا يوا يوا يوا كان دا وقالوا اذا اذا كنا او وای دی چې کله چې کمنو شومنګا اذا من ډوکی او دې ریزا ریزا فاینا الرسول خلقن جدیدا آی مونږ به چې کمنو خامخا پورته کړی شو پیدایش دی باندې ورته شي کانی او یا اوس بني او خلق مما یکبر فی صدورکم یا داس دیو پیدایش دا غنا چې ګرانی په سینو تاسو کې پولاد ځان نه کوي جوړ کړي فسيقولون ان زده شوای بری ما یویدنا سو پر او ګرځي راو پس کملرا پتو آیا غزاد فترکم اول مره چې پیدا کړی تاسو باور ځل باندې فسن رجون الیک روسهم نو یک زرنا چوبړه کړی تاسو سرونه خپل او وای ما خلک وای ما تاو کله بيدا ورته وای کې دي شي چې شي نږدې یو ما یذوکم فتستجیبون بحمدی پاغه رب کې چې راوړي تاسو لرا او تاسو به قبولیا قبولیا کوي تر ستاین د الله نه او ګمان وکوي چې الله بسم الله قلیلا چې تاسو ورنه تیر کړه مگر معمولی وقل عبادی چې دینه باندې تب بیان بس کای کړی نه مني نه دی مني خو ته چې کمرو په نړ باندې خپل حق ادا کوا او هغه کس بنیانو ته می او هغه بنیانو ته می چې وې دی هغه مسله چې هغه ډیره خستا بیان دی کئی لاغی ان شیطان ان دو بینهم یقینا شیطان را من سکی گیدو دی وسوسا چیز دی درمیان دا یعنی لا یو بل پیرا چیزی یا دا مسئلی دا توحید نبند رئی یقینا شیطان نے انسان له دشمن صاحب رب پویږي رب تاسو پویږي به تاسو باندې که خو غیشن مهرباني بدل باندې وکي او که خو غیشن سزا بدل درکي وما ارسلنا کالم فیزا او نه مې را لګل تعالی رب دی باندې کار جوړون کې ذمہ دار وربک او رب دې په دې باغ چا باندې چې اسمانو کې ازما کې او یقینا ګوره کړي مې زه پیغمبران په زونه باندې او ورکړم یو داوود له زمورو نو ورته وای چې راو دې بلی هغه کسان راو بلی هغه کسان د عام ته چې تاسو به داوی کوي بيد الله نه فلا املكون کشف ذريانكم واسن لري کول تکلیف دار سنا ولا تحویل او نه داړولو اولائک الذین داغی عاجزی اوسم شرک نه پری دی اولائک الذین دالیا کسان چې را بلی یبتغون الی ربهم الوسیله دی لټی را خپل ته وسیله نږدې کاته ایو مقرب چې کوم یو دین الله ته نږدې دی او مې روح عقیده لري امید لري د مې ربانه دا الله ویریږي سزا دا الله نه یقینا عذاب در رب دې کان مزورا دې یری سیدو او نشته یو کلی نه مگر مونږ والا کوم کې دلرا مخکې د قیامت نه چې شرک مستمر کې نو سوي کو دا سزا بول ورکو مخکې د قیامت نه یو پیر سکو هلاک کو او معذبوا کبه دنیا کې هلاک نشي یا سزا ورکو کې دلرا سزا سخت په قیامت کې کان ذالک بالکتاب مستورا دا چې کوم نو په فل کتاب مستورا فلوی محفوظ کې په کتاب کې لیکو فما منانا نرسل بالآیات توحید مری ته توحید لپاره معجزات راغلي دي توحید مری شرک پریک دی شرک چې کمنو پری دی کې تباہ او برباد بشي فما منانا نرسل بالآیات نو چې شرک نه پریک دی نو د معجزونو او د آیاتونو نه سکی انکار کوي خدای په خلاف الله خدای له عذاب دیمه څه شو وجه شو چې دې چې کمنو شرک اداغه انکار کوي دا رسول الله الله نه نګوري یو سمودیان تا الله نو په لزم یو اوخر علی کلی وا او هغه دا یو کې نسو کو انکار کو به عزتی دا یو کړه نو الله رب العزت سمودیان څخه تبا کړل نو اوخوي لوی لکه قران لوی دی ها قران ویلې او قران لوی معجزه د نبی عليه الصلاه والسلام او دلایل توحید دي او نن چې کوم درو څوک یو طرف ته ورځي څوک بل طرف ته ورځي د قران کریم ځای نه په تاڼه کېشته نه په تحصیل کېشته او نه په پارلیمنت کېشته نه په سېنات او اسمبلی کېشته او نه چې کمنو په کچارای کېشته نو دا د عذاب ته دعوت ورکول نه دي نو اوس ته بس کی بس کی ګنې عذاب را روان دی فما منانا نرسل بالآیات او نیو من کړي مونږه در علی ګلو د معجزونه مگر دې خبرې چې کذب یا الاولون چې دا روزن غړي دې راځي کندنو در نسبت درو کړو دې تاولنو او ور کړي مو سمودیانو ته نخا مفتراتن کارا نو دې ان که ظلم کو باغی باندې او نه علیکم نفی مگر د پار دی رولو هغه وخت کې چې مې ویلو تا ته نه ربک آدم الناس چې هغه رب دې ګرګړي دي خلق لا وما جان الرؤيا التي اريناك او نه مې ګرځولې خوبا لیدل هغه ار رؤيا لیدل مراد دي معراج ته رؤيا څه کوي چې د شپې شوی او نوی ګرځولیو لیدل هغه ارینا کا چې خودلی میو تا تا مگر ازمی خلق لا الا فتنه للناس مگر ازمی خلق لا وشجره الملعونه فی القران او غونا پلانت کړی شوی چې ذکر د قران کې سورته صافات کې راځي زقوم ونه نو دام دا غي د پاره یو امتحان او يروم دی لرا نو سیوا کې دی لرا مگر سرکشي غټا فدی باندې دا اولی دی دا الله دا یاتونو نه انکار کوي او دا اولی دا الله د موجودونو انکار کوي زکه چې دا شیطان په تعلیم روان دی کنه وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ او باو کی چې ویل می ورشتو تا سجده وکي آدم ته نو سجده وکړه مگر شیطان وکړه او دوی آی سجده وکما راځه دا چې تا په لاکړه د خټینا قالا نو ورتا وی شیطان راته کا خبر می کوا الله آیدار یا رکت چې کرم تعالی یا چې تا عزت من کدل رب ما باندې په ډم چورای باندې په دې باندې ولا دعوت ورکا واجلب علیهم بخیلک ابو زبدی پس سوار دی ورجل کا او بیا دلی چې څومره فوج دې نو دا ور پسې بوزا وشارکم فی الاموال والاولاد او صدار شذی سرا په مالونو کې چې په آرام یې ګټي او په آرام یې لګي نو دې کې شرکت چاله چاله شیطان دی چې ګټي یې به آرامه پینجیو باندې ګټي او په ټیکسونو باندې ګټي او دارنګي په سودونو باندې مجوارو باندې ګټي په میچونو باندې ګټي وشارکم فی الاموال والاولاد پدې کې او چې لګي نو په ریټونو باندې په بربندو فلمونو باندې او په غانو بجانو باندې او په کانګړو باندې او په ټي وی غانو باندې وشارکم فی الاموال والاولاد فاولاد کې وسره شریک شه چې اولاد دې کمدنو زنا پیدا کوي وا والاولاد او اولاد کې وسره شریک شه چې هغه اولاد دې کمدنو منی د غیر الله لپاره لکه شیعاګان له حسن او حسین لپاره منی رضی الله عنهما دا چې کمدنو نور والاولاد او چې د انګريز غلامان کړلو او ډکوالی ورته په ځوانو نو واچولو وایتو مو یرو دی لرا یا سر لوجونه کا وما یایتم شیطان الا غرورا او وعدن کې دې سر شیطان مگر دو کول لا چوب بشي او خیر دې او بشي ان عبادی له سرکالم سلطان یقینا بنیان می نشته تعالی را په دی باندې زور او پر درب ته وکیلا کار جوړون کې ربکم الذی یذلکم الملک نو دا ذات نه انکار څنګه مناسب دی چې په سخت کې هغه مدد کوي په سخت کې هغه مدد کوي او چې رات در باندې راشي بیا دا هغه قانون دشمنی کوي شرمېږي هم نه ربکم الذی یزی لکم الفلک رب تاسو د غزاد چې شړی تاسو لانچونه په دریاب کې دا چې ولټوي تاسو په الله الله نه یقینا غره په تاسو مې ربان چې کله ورسیږي تاسو تکلیف په دریاب کې نو ییر شي تاسو نه غسوک ظالمان ته دونا هیر کوي هغه څوک چې بلایې بلایې چې کمنو زو الله هیر شي هغه څوک چې بلایې الا یا مگر یا الله فلما نجاکم من البر نوار کلا چې د خلاص کی تاسو نه راي لبر وچتا ارستم تاسو مخواړه وي وکانه الانسان غفورا کفورا او د انسان نه شکر د الله افامنتم نه عبد بشي ان یصب بكم جانب البر چې ومن دي تاسو را په طرف ته وچا کی او یرسل علیکم حاسبا یا چې کمنو راولی راوالو دی په تاسو باندې د راووري په تاسو باندې د کانو باران یا د کانو سیلای ثم لا تجد لكم وکیلا بیا ونه مې ځان لته کمنو کار جوړونکې اما منتم ایتا سو پامن شي بچ بشي چې واپس کی تاسو لرا په دې دریاب کې بیا شکار له لپیس کې بیا نه وته بوزي فیرسل علیکم قاصف من الريح نوراوالو دې پتا سبحان یوم اتم کی سلای فیغرقکم بما کفرتم نو ډوب کی تاسو لرا د وجدنا قدر تاسو نه ثم لا تجد لكم علينا به تبيا بیا ورونو مې تاسو په د الله مقابله کې بیا ورونو مې تاسو خپل ځانونو لا په مونږ باندې او تاسو کوونکې چې تاسو نه زمونږ بارک زمونږ نه تاسو بارک ته پوسو کی چې دا ولې کار کړل ولې تبا کړل چې دا غي کوم امام او مقتدای یا به امام به کتابهم سره دا عمل عامل دینا کله ناس به امامهم به امهاتهم معنا غلطه ده چې د مور په نوم به عیسی علی السلام د وجه را پاسې دا غلطه خبره ده فمن اوتی کتابو بیمینی نو چاله چور کړی شو عمل لامر د خلاص نو دا به دی ولولی خپل کتاب عمل لامه لرا لولی به فن بول ور کوي کنه او زیاته او په نو کړی شي معمولی ومن کان فی عزیاما او اسوک چې په دې دنیا کې ړوندو نو دی په آخرت کې مړوندو یعنی چې دنیا کې الله د دین نه الله د قران نه الله د آیاتونو نه ړوندو الانکار من الآیات سبب لنزول العذاب کنا ومن کان فی آد اما فهو فی الاخرت اما نو دی په آخرت کې مون او خطا دلاري وان کادو لا یفتنونک کان من جند ابلیس فرتقا حتا سوار ابلیس من جندی مخکې ابلیس لا کړیو ترقی او پلان اوس ابلیس دلته لا کړی شو نو تر اوسه په خپل گمراه او اوس یې اکبر سکارو یې اکبر سره خطا کوي تر اوسه په خپل د آیاتونو نه انکار کو او د معجزاتو نه انکار کو او اوس اکبر ستړی نو انکادو له یفتنونکا او یقینا قریبا چې واړې دي تعالی را د هغه قران نه او هاي نه الیکا چې وای کړه مونږ تا تا تام د دین اړي تا ته وې چې دې کې کومنګ لګوره پکې لګو او هاي نه الیکا ته دفتر یا لینا غیره دا چې ته جوړ کې بمون باندې بيد دینه نور څو سنور سره باندې وتا پی وای ذلت تخذو کا خلیلا فدق وقت کی جوړ وکیتا لره یار کله جمهوریت سندره شروع کړي بیا یاري او ډبل بل د مرګ نه ثم لا تجد لك علينا نصيرا بیا بدنه مونډلې په تعالی را زمون مقابله کې څوک مددگار ځان له بدنه مونډلې زمون مقابله کې څوک مددگار وان کاذو له تبزونک چې بدی کار ونشو چې تاسو کوم د خپل میشن نه واړی د توحید نه واړی د سنت لري سکی واړی چې په دې کارونه شو او اړولې نشي نو اوس پرې کلی نه سکی شړی اوس پرې وباسي نو وین کادو له سفیزونه کمن الارض یقینا قریب را چې دې تاج کمنو وباسي او دې یاري د مکه نه د دې لپاره چې ودي شړی لیستفزونک دا څه کارونه وکړي کله یو ځای چاپا کله بل ځای کله یو ځای تکلیف کله بل ځای د دې لپاره چې تنگ دي کې او پریشان دي کې په خپل کړه واخلي لیخرجو کلا چمشړی تعالی را من اهدنا وایزن نولی چې فرض پکې نه ځایږي نو په غزمکه کې بیا الله نور حکم نه پریدي پوه نه شو اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس تعلق چې کمنو الله سره ساته تبلیغیان وای وای چې د ټسپرمر نه چې کمنو بجلی راځي بیا سړی سي مضبوطی نو تعلق الہی دا ټرانسفارمر دی نو بیا مسائل پر راش کول شي اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس پابندی کوو د مانځو په وخت دا وړې دوه نور کې تر تیارې تر شپې پورې او لوړ قران په سبا او قران الفجر او قران د سحر ان قران الفجر کان مشهودا یقینا لو صلی سبا چی نو دې ته حاضر کړی شوی دی فرشته او د شپې وی خواله کوم د قران باندې فتحجت به وی خواله کوم د قران باندې دا سیوای ثواب تا کې دې شي یا واسکه ربک چې مقرر کی تعالی رب تا باغ ځای ستایل شوی باندې مقام محمود دل درکې چې په هغه ځای کې وا اولنی او رسولي ټول صفاتونه کوي او وایا رب یذل من خلص صدقین چې دی وباسي نو دا وایا رب ادخلني مدخل صدق چې په دین کلک وي الله سره تعلق برابرو نو چې کوم طرف ته مخ کوي هغه طرف ته برکات دي ورو میا کلی مکر صدقین خانه مکی زائد در نکیزو دی عزت دا او می باتی زائد پیستلو دی عزت بانی درشتیاو یعنی چی در نکیدل میم دین لئی او وصل میم دین لئی ولا یزيد الظالمین الا خسارا او نه زیاتې ظالمان لره مگر تشتاوان او چې کله دې نه شکر ته وګورا چې کله نام حکم په انسان باندې نو ووري وانا بجانبی او لري شي په ډډه باندې پاس باندې چې کله ورسیږي د تکلیف نو دی وینا امیدا ورته وای کوي یاره یو کل یعمل ولا شاکلتی هر یو عمل کوي په خپل طریقه او په خپل طبیعت باندې نو رافتا سپویږي باغ چا باندې شغل ډیر په هدایت لارې نه هو ادا سبیلا شغل ډیر په هدایت لارې